خلکو ته د خوندورو شيانو، لکه د ښځو، زامنو، د سرو او سپينو زرو راغونډ شوو مالونو، نښاني شوو آسونو، څارويو او کر کلي مينه ښايسته شوې ده، خو دا ټول د دنيايي ژوند متاع يعنې ګټه او سامان دی او يوازې د الله خواته د ورتګ ښه ځای دی. ورته ووایه، ایا له دې نه په غوره څه مو خبر کړم؟ د هغو کسانو لپاره چې تقوا یې کړې، له خپل رب سره یې داسې جنتونه دي چې ویالې ترې لاندې بهېږي، تل به پکې اوسېدونکي وي، او پاکیزه جوړې، او د الله رضامندي، او الله د ټولو بندګانو ښه لیدونکی دی. حضرت ابوبکره ثقفي رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به تر لمانځه وروسته دا دعا ویله اللهم انی اعوذ بک من الكفر والفقر وعذاب القبر د دې حدیث روایت نسائی کړی دی چې د دوه زره او اتلس میلادي کال د دسمبر د میاشتې له څلورمې نیټې سره سمون خوري. د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم. په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو. په کاپیسا ولایت کې یوه امریکایي شینوک هلیکوپتره رانسکوره کړل شوه ټول سپاره عسکرې وژل شوي دي. د فراه ولایت په مرکز په توغندیز برید کې نهه تنه یرغلګر او دوه ژباړونکي وژل شوي دي. د فاریاب ولایت په اندخوی او قرغان کې د مزدور دښمن درې قرارګاوې او اته پوستې فتحه، ګڼ مهمات یې ترلاسه شوي. د میدان وردګ ولایت په سید آباد کې په مزدور دښمن د برید په اړه وروستي جزیات لرو. د پکتیا ولایت په زرمت کې ګډ دښمن چاپه کې دالخندق عملیاتو په جریان کې تېره شپه د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ نالیانو سیمه کې د امریکايي اشغالګرو عسکرو هغه شینوک هالیکوپتره د مجاهدینو لخوا رانسکوره کړل شوه چې سیمې ته د چاپې لپار راغلې وه. کله چې هالیکوپترې ناستې ته ځان تیاروه د مجاهدینو لخوا وویشتل شوه او یوې خورا لویې ژورې ته ولوېده، اور یې واخیست او بشپړه له منځه لاړه. د معلوماتو له مخې په هلیکوپتر کې ټول سپاره امریکايي عسکر وژل شوي چې ممکن تعداد یې لسګونو ته ورسېږي. په دغو هلیکوپترو کې له څلوېښت څخه تر شپېتو پورې امریکايي ځانګړي ځواکونه د چاپو لپاره سیمو ته رسول کېږي. د یادولو وړ ده چې په تېره یوه اونۍ کې دا د ګډ دښمن درېیم هلیکوپتر ده چې د هېواد په مختلفو سیمو کې د مجاهدینو په بریدونو کې رانسکورېږي. اوس سیمه د دښمن لخوا محاصره ده نورې امریکايي امبولانس او دفاعي الوتکې سیمې ته رارسېدلي د خپلو مړو جسدونه او هلیکوپټرې ټوټې ټولوي. امریکايي اشغالګر عسکر د داسې پېښو په مهال یا چورلت انکار کوي او پېښه نه مني او یا خو دغه راز ویشتل شوې بېړنۍ ناستې بولي او خپل تلفات پټوي. همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند نوروز خېلو سیمه کې د مزدور دښمن په ټانک د ماین چاودنه وشوه. له سیمې د ترلاسه شوي راپورونو له مخې ماین د مجاهدینو له خوا ځای پر ځای شوی و چې په چاودېدو سره یې د دښمن ټانک تخریب شوی او پکې سپاره شپږ تنه ګوډاګیان ځای پر ځای وژل شوي دي. د فراه ولایت له مرکز نه په تازه رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې هغه توغندیز برید کې چې پرون سهار لس بجې پنځه څلوېښت دقیقې باندې د فراه ښار اړوند هوایي اډه کې د یرغلګرو پر مهم مرکز په داسې مهال ترسره شو چې یرغلګر او مزدور عسکر له اتاقونو د نظامي تمریناتو لپاره راوتلي وو دښمن ته درانه تلفات اړولي دي. د وروستیو معلوماتو له مخې په دې برید کې نهه تنه یرغلګر او دوه ژباړونکي یې ځای پر ځای قتل او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د یادونې وړ ده چې په یاده هوایي اډه تل د مجاهدینو له لوري توغندیز بریدونه کېږي چې یرغلګر او مزدور دښمن ته پکې تلفات اوړي. عیني شهیدان وايي، دښمن خپل مړه او ژوبل عسکر د پېښې له ځایه په چورلکو کې ولېږدول. همداراز د یاد ولایت د مرکز فراه ښار اړوند هوایي اډې ته څېرمه د یرغلګرو او مزدور عسکرو له لوري د ملکي خلکو په کورونو د هوانونو او دیسي توپونو په مټ بریدونه ترسره شول. تر دې مهاله د پنځه تنو ماشومانو په ګډون اته تنه کلیوال زخمیان او د یو تن شهید معلومات ترلاسه شوي دي. همداراز د یاد ولایت د پشتکو ولسوالۍ اړوند د لنګر او کاریزک په سیمو کې په هغو مزدور عسکرو او یرغلګرو توغندیز برید ترسره شو چې سیمې ته د عملیاتو په موخه راوتلي وو. د برید په پایله کې ګډ دښمن ته مرګ ژوبله اوښتې وه چې له امله یې پرون سهار وختي مزدور دښمن د هرات پر لوري او ځینې نور یې د فراه ښار ته وتښتېدل. د الخندق عملیاتو په لړ کې وړمه ورځ مازیګر مهال د قرغان او اندخوی ولسوالیو اړوند سیمو کې د اسلامي امارت مجاهدینو په مزدور دښمن پراخ وسله وال بریدونه ترسره کړل. بریدونو چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، د شپې تر دوولس بجو پورې دوام وکړ. د بریدونو په پایله کې یادې سیمې د دریو قرارګاوو او اتو پوستو په شمول په بشپړه توګه فتح او پکې میشت یوولس تنه مزدور اربکیان قتل شو چې د شپږو جسدونه د جګړې په ډګر پاتې شوي دي. همداراز د دښمن یو هایلیکس موټر، یوه پیکا، یو قپیپ، څلور کلشنکوفونه او ګڼ شمېر مرمۍ او مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اړوند سهاکو ته څېرمه بدري بازار سره امریکايي اشغالګرو او مزدور عسکرو یې د عامو خلکو په کورونو چاپه وهلې. د معلومات له مخې دغه وحشیانه چاپه کې د مولوي عبدالرحیم په نوم سیمه ییز مشهور عالم په ګډون شپږ تنه عام کلیوال په شهادت رسول شوي. په تنګ، منګلیو او عزیز کلا کې د صفر یک وحشي عسکرو په اکمالاتي کاروان پراخ وسله وال بریدونه ترسره شول چې تر مازیګر ناوخته یې دوام وکړ. د راپورونو له مخې د ملي خیلو او په تنګ سیمو کې د صفر یک په نوم د امریکا مزدور ګوډاګیانو دوه ټانګونه، اووه رینجر او شپږ غټ اکمالاتي موټر تخریب شوي. همداراز سالارو کې هم درې موټر، په لوړه کې هم يو رينجر، ششکلا کې يو اکمالاتي موټر او يو رينجر موټر له منځه وړل شوي دي. د يادې جګړې په جريان کې يو هاوان، يوه توپنچه او يو غټ موټر چې دوه کنتينر په کې بار و د مجاهدينو لاس ته ورغلي دي. تر دېرش زيات د صفر يک وحشي عسکر او کمپاين ساتونکو ته په کې مرګ ژوبله اوښتې چې تر ناوخته يې مړي د جګړې په ډګر پراته ول. د هلمند ولایت د مرکز لښکرګاه ته څېرمه د خوشي کعبې په سیمه کې بېګا شپه یوولس بجې د مزدورو پولیسو پر پوسته پراخ وسله وال بریدونه ترسره شول. بریدونو چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې مېشت اووه تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل، درې تنه نور یې ژوبل شول. همداراز د دښمن دوې شوبلې او یو رینجر موټر ویجاړ شوي. په پېښه کې دوه تنه مجاهدین هم ټپیان شوي دي. د یاد ولایت د مرکز لښکرګاه اړوند د څلورمې حوزې د شمالني په سیمه کې بیګا شپه لس بجې د مزدور اردو پر پوسته پراخ وسله وال برید ترسره شو. د برید په پایله کې دوه تنه مزدور عسکر وویشتل شول. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. یو بل خبر وایي چې د نادعلي ولسوالۍ اړوند د لوی منده په سیمه کې پرون سهار لس بجې د مزدور عسکرو پر شوبله د کمین په ترڅ کې وسله وال برید ترسره شو. د برید په پایله کې شوبله تخریب او پکې یو تن مزدور عسکر ووژل شو. همداراز د ګرشک ولسوالۍ اړوند د ادم خان په سیمه کې وړمه شپه شپږ نیمې بجې د وسله وال برید په ترڅ کې د مزدور پولیسو د پوستې درې تنه پیره دار پولیس د لیزر په مټ وویشتل شول. له یاد ولایت نه وروستی خبر دا چې د ګرشک ولسوالۍ اړوند د نهر سراج د یخچال په سیمه کې کندهار ته پر غځېدلي سړک تېره شپه اووه بجې د مزدورې اردو پر پوسته وسله وال برید ترسره شو چې په پایله کې یې دوه تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. په مزدور دښمن د بریدونو په لړ کې تېره ورځ یوه بجه مجاهدینو د غزني ولایت شلګر ولسوالۍ اړوند د کابل کندهار په لویه لاره د عاشقوالو په سیمه کې د مزدور اردو پر اکمالاتي کاروان برید ترسره کړ. راپورونه وايي چې برید تر پنځو بجو پورې دوام درلود چې له امله یې د مزدور دښمن څلور غټ موټر تخریب او یو ټانک د ځای پر ځای شوي مین په چاودنه کې له منځه یوړل شو. راپور زیاتوي چې د یادې چاودنې پر مهال ټانک کې سپاره پنځه واړه مزدور عسکر هم ځای پر ځای وژل شوي دي. د کندوز ولایت چاردرې ولسوالۍ خلازیو سیمه کې د مجاهدینو لخوا دوه جلا جلا بریدونه وشول. د راپورونو له مخې دغه برید کې د کابل رژیم درې تنه مزدور عسکر قتل او دوه تنه نور مرګوني ټپیان شول. د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ بازار ته څیرمه د ګلباران کورو په سیمه کې پرون ماسپښین یوه بجه د مزدورو پولیسو پر رینجر موټر د خښکلاشیو مین په مټ چاودنه ترسره شوه. چې له امله یې رینجر تخریب او پکې سپاره یو مزدور پولیس ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول. همداراز د برخان په سیمه کې له مزدور عسکرو سره جګړه ونښته چې په پایله کې یو عسکر ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو. په پیښه کې درې تنه مجاهدین هم د شهادت لوړ مقام ته ورسېدل. تقبلهم الله تعالی. د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ اړوند د چنار په سیمه کې وړمه ورځ د مزدور دښمن پر قرارګاه د دراسکو په مټ بریدونه ترسره شول چې په پایله کې څلور تنه مزدور عسکر وویشتل شول. همداراز د یاد ولایت د مرکز کندهار ښار اړوند د څلورمې حوزې د فابریکې دسرای په سیمه کې یو تن مزدور قومندان امین الله د مجاهدینو د غلچکي برید په ترڅ کې وویشتل شو. له پېښې وروسته مجاهدین په بریالیتوب سره تر خپلو مرکزونو پورې راورسېدل. د خوست ولایت قلندر ولسوالۍ اړوند دوه منده سیمه کې د مزدور اردو پر پیاده ګوډاګیانو د ماین چاودنه وشوه چې په ترڅ کې یې دوه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو. همداراز د یاد ولایت موساخېلو ولسوالۍ اړوند د سر له پوستې سره نږدې د مزدوري اردو په پیاده ګوډاګیانو د ماین چاودنه وشوه. له سیمې د ترلاسه شوي راپورونو له مخې دغه چاودنه کې دوه تنه مزدور عسکر وژل شوي او د نور زیان په اړه یې لا تر اوسه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. د بلخ ولایت کلدار ولسوالۍ اړوند اناجي سیمه کې په مزدور دښمن برید ترسره شو د معلوماتو له مخې دغه کمین برید په ترڅ کې یو مزدور عسکر قتل او یو بل اربکی ژوبل شو. وروستی خبر دا چې د سرپل ولایت د مرکز اړوند د کینټ پای ته د مزدور اربکي قومندان خیرالله له لوري قومندان عزیز اربکي ته کمین نیول شوی و چې په پایله کې قومندان عزیز ووژل شو. د یادونې وړ ده چې دواړه قومندانان د جنبش ګوند اړوند اربکیان دي. ویل کیږي قومندان عزیز تیر کال یو تن ملا امام هم په ډیر وحشت باندې په شهادت رسولی و او بیا له خلکو پټ ګرځید تر څو پرون ماسپښین د دښمن له لوري په خپله په سزا ورسید. د خبرونو پای د شریعت ږغ راډیو. د دین او وطن د ازادۍ د لارې سرسپارلو غازیانو تاسو چې په خالی لاس د نړۍ ځواکمنترین دشمن تر ستوني نیولی او له شکست سره مو مخ کړی څومره ستر اعزاز مو ترلاسه کړی یوازې همدا تاسو یاست چې د صدر اسلام د احزاب صحنه مو په ژوندۍ بڼه په دنیاوالو ولیدله همدا تاسو یاست چې د ټکنالوژۍ په مقابل کې مو د ایمانی وسلې موثریت او برتری ثابت کړه همدا تاسو یاست چې د نړۍ استعمارګرو ته مو وښودله چې مستضعف ملتونه ټول ستاسو د برمتې او غلامۍ لپاره نه بلکې هغوی کولای شي چې د ایمانی هوټ په څرګندولو سره ستاسو هر ډول استعماري او شیطانی خوبونه زه به د تن وینه نذرانه کړم تا به وساتم تن به په سره اور کې لولپه کړم تا به وساتم زه د طالبي منصور د لارې لاروی یم زه د طالبي منصور د لارې لاروی یم ځان به په بارودو کې ایره کړم تا به وساتم زما افغانستانه د غذا او معرکو کوره زما افغانستانه د غزا او معرکو کوره ما وای زه به تونده معرکه کړم تا به وساتم سپینه امارته ستا پر سپینه لار سپینه امارته ستا پر سپینه لار سپینه به روانه قافله کړم تا به وساتم زما د اسلامي نظام پخې هیلې زما د اسلامي نظام پخې هیلې ځان به در سلزله صدقه کړم تا به وساتم ځکه په درشل د شهادت درنه پناه سومه ځکه په درشل د شهادت درنه پناه سومه ځواک به د غازیانو اماده کړم تا به وساتم زه تنها د مستو هلمندونو ملامنان نه یم زه تنها د مستو هلمندونو ملا منا نه یم ما ویل هرقام به دردانه کړم تا به وساتم ای د شهادت او د غزا مقامه ځار دې شم ای د شهادت او د غزا مقامه ځار دې شم راز به مې د مینې درښکاره کړم تا به وساتم زه به د تنوینه نظرانه کړم تا به وساتم د شر او فساد په وړاندې د اسلامي امارت قیام او د یرغل پر ضد روان جهاد کې د اسلامي امارت مشرتابه ډېرې قربانۍ ورکړي. اسلامي امارت د خپلو عالي اهدافو د ترلاسه کولو په لار کې ویاړي چې د اسلام او مظلوم ملت د دفاع په لار کې یې له هیڅ ډول ایثار څخه ځان نه دی درېغ کړی او په پوره اخلاص سره یې د کفر او فساد پر ضد جهاد روان ساتلی دی. د اسلامي امارت او نورو یو فرق دا دی چې د اسلامي امارت مشرتابه د قربانۍ په لومړۍ کرښه کې قرار لري د دښمن هر ډول زور ته یې سینه سپر کړي او د عام ولس او مجاهدینو په منځ کې اوسیږي د اسلامي امارت د مشرتابه او عام مجاهد ترمنځ د اخوت او ملګرتیا داسې قوي مزي جار شوي چې د دښمن پروپاګند وحشت او تزویر یې لمنځه نسی وړلای شهید ملا عبدالمنان اخوند د افغان ولس اتل و، د نوموړي شهادت لویه ضایعه ده، خو دا هم یو واقعیت دی چې د مشرتابه په شهادت زموږ مبارزه نه یوازې دا چې کمزورې شوې نه ده، بلکې لا پراخه او څپانده شوې ده. د شهید ملا عبدالمنان اخوند د شهادت په اړه د اسلامي امارت په اعلامیه کې لولو. ملا عبدالمنان اخوند یو مطیع، زړور، مخلص او با احساسه مجاهد و، چې د خپلې پیاوړې مبارزې او تدبیر له مخې یې د هلمند ولایت پنځه نوي سلنه خاوره د امریکايي او مزدور رژیم له شتون څخه پاکه کړه او د اسلامي امارت واکمنۍ ته یې پراخه زمینه مساعده کړه. الحاج ملا عبدالمنان اخوند به زموږ د مجاهدینو لپاره د یوې قدوې او نمونې په حیث په زړونو کې باقي پاتې وي. میړانه او بهادري به یې نورو مجاهدینو ته درس وي. شهید ملا عبدالمنان اخوند په هلمند ولایت کې لکه ځان غوندې سلګونه نور افراد او مشران روزلي چې د اشغالګر او مزدور دښمن په وړاندې به جهاد او مبارزه په لا ښه وجه پر مخ وړي ولله الحمد له یوې خوا که د اسلامي امارت مجاهدینو د خپل ولس او مشرتابه انتقام له یرغلګر دښمن او اجیر رژیم څخه اخیستی بل طرف ته بیا د شهیدانو د پاکو وینو په برکت دښمن لا ډیر ذلیل شوی ټکول شوی او د اسلامي امارت د حاکمیت ساحه پراخه شوې ده احمق دښمن په شهادت سره زموږ د کمزوري کولو خیال پلوونه وهي خو شهادت زموږ ویاړ او ارمان دی موږ د دې ستر ارمان یعنې شهادت د ترلاسه کولو لپاره د لوی څښتن جل جلاله په دربار کې لاسونه لپه کوو او ستره